معنا کوي مدارکم دغه معنا کړی دا اور ارزه کی چې مونږ کوي نستامون ارزه کی ان الله واسع علیم الله دې په الله دې لوی علم والا وقالو دا پینځم شپږم شوبه ده پر رسالت باندې او د دې مطلب دا دی چې پیغمبر ته دی مونږ تا ځکه نه منو چې ته نایبان نه منې نو په دې وجه موږ ستا مسله نه منو نو قران کریم د دې شبي پنځه جوابات دی اول دې کې چې دا شبر راغله دا نو د دې پنځه جوابات کړی دي اړومبه وقالو وای دی اتخذ الله نیول الله ولدان مخلوق پشان د اولاد شاہ ولی اللہ مانا کی نائب حجت اللہ البالغہ کی مولانا عبید اللہ سندھی الہام الرحمن کی بھی نائب دا معنا ده وای دی چې نور الله نائب د دې څه جوابات او د اتخاذ الولد یو د توزید الولد چې د الله نه پیدا دی دای چا نو وی هو سلګ غوند غدا و چې هغه ویلو هغه د خپل مشرانو په مطلب نو پوها او یو د اتخاذ الولد چې د مصر او خپل بیبي ته وي خسته کا ځای راغو قریب دی چې دې مفیدا راکې مونږ ته یاد یو نس په اولاد نه راغیزي اوسو مطلب دا په اولاد دې ونو سړیا دا رنګي سورۃ یوسف دا قصص نه همایت التوی وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او یغی یخوا دے دسترگو زما دے استا دے نی وجنے قریب دے چې مونږ ته فائدہ راکی بلکې او بین سو په اولاد موسی علیہ السلام عزیزی اوسو مطلب دا په اولاد دے انسو اتخذ الله ولدا ونی ولد الله اولاد مخلوق پشان د اولاد الله می ولري دا مطلب او کته دی اغي ویلو عزیر ابن الله اګي سبن الله ابن معنا خو زی کی بل معنا خو نکی نسوت مائده وګورات لسمات وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وای يهود او نصارا من زامن د الله یو نه نه واحباؤه یعنی دوستان د الله یو ابن په معنا د محبوب حدیث کې راځي کونو ابناء الاخرته ولا تکونو ابناء الدنیا د دې خدا معنی چې دنیا زامن مو جوړېږي نه د آخرت دوستان شي د دنیا دوستان مو جوړېږي د ابن دا معنی عیسی علیہ السلام وی انی ذاهب الی ابی و ابیکم سمانا را اے الی ربی و ربکم نا مانا را نوائی دی چنوال اللہ نائب رنده جواب سبحانه پاک د ذات الله د عبادتنا ودا دې سوې سبحان الله سبحان الله دا دې سوې دین جواب بل له بلکې د الله په قبضه کې دي هغه چې بر دي هغه چې خکتا درین جواب کل له قانتون دا ټول د الله تعالی دار دي نه باندې نه دي تعالی دار دي سړي سلورم جواب بدیع السماوات بدعت لغوی مطلق نه کار لکه امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي نعم البدعه هذه ودا نه کار چې مونږ وکړو دا اظهار چې مونږ وکړو دا ډېر الته مراد نه دې بدعت لغوی ایو دې بدعت شرعي چې ته په دین کې جز او اصل وګڼي هغه دې بدعت حسنه او سیئه کې نشته هغه ټول صحیح اره او بدعت لغوی دا نه حسن دا مطلب وقال الذين هم شبا او د دې د جوابات کې یو الزامی ایو تحقیقی ذکر د دې شبې دو شق دي د دې یو شق جواب کې الزامی او د بل شق جواب کې تحقیقی وایا کسان لا یعلمون چې نه پويږي مراد کنه مشرکین مکه لو لا یکلمون الله ولی خبر نکی من سره الله لکه بل سم سفاره کې وایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل انزل علينا الملائكه او نرى ربنا دا مطلب وای دی ځکه وی لا يعلمون ناغي بموي ولې خبره نه کوي موږ سره الله څنګه چې موسی عليه السلام سره کړی وي لکه شپږم سپاره درې مرو کو کی وي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء دی دا خواهش کئی چتی دی تلوڑی یو کتاب دا برنا ان اللہ خبر منگ سر ہوتی مطلب دا دی او تاتینا یا ودی ناراض مونږ ته یو نشانه دارنګي وی دی واکسانو چې مخکې دینو په شان د وینا دی یو شان سی وی زونه دی سمته د بادشاہ د پاره دا لازم نه ده چې آج پوسه په پوسه ګرځي چې خلکو زبر صدر شو او زما صدارت چې کوم دی عمر نه بادشاہ اعلان کی رشد جاد هغه کابینه وزیرانی په تحقیق کار کړی د موږ نشانه د پاره دا قوم چې یقین کوي څوک چې یقین کوي معجزه هغه تخکار دي او د دې قران کریم نه بل له معجزه نشته او چې کوم په عنایت کې راغلي داغه معجزو سره سکار تسلی ورکی پیغمبر دا ان اصلنا کا بشکلې ګلې مونږ ته بالحق پرشتي دین سره دین الحق لکه سورہ فتح کې راځي دویم جواب ولا تسأل نه ده تپوس مکوا په بار دوزخیانو کې چې څومره لوی عذاب الله غي لور دي دیم جواب دی ولن تسأل چرې به تپوس ودی شستا بهر حال تسلی ورکی الله پیغمبر ته او کته یې له غوندي اونر پکار دی اور کی دیشی کنا خلق را وړي راځه چې دې کوم بدعات کوي ورسره بدعات کو راځه چې دې سکی هغه کو کې دې شي کبیره وړي نو الله د هغه بارک فرمایي لکه وی کنه وی ته سیف دی ته هم ولي زمکه ناری ته هم ناری زمکه ته هم ولي او زمکه ناری او ته هم ولي هره نو کله کله بداسي وکړه زمکه اړو الله وی وره ولم ترضا چر بردان شي من کر يهود ستان يهوديان او نيسايان تر دې پوری چې تابعداري کې ته ملتهم د دین داغي چې سو پوری تا د دې طریقو تابعداري نه کړی دې ستانه نه راځي یا هغه دا چې د دې بدعات ته سر کوي ټیک ده ستا مریدان دي او ستا ملګري دي او کتل دي د بدعات رد کړي نو که هر څومره اونرو کې او کتمانو کې ستاره نه رضا کی نه بیا څه نه رضا کی اور ساجت دا زمکه د اوریدو نه لا په دې مته هم ورغور دی اور دا مطلب ستانه چلم دی نشي رضا کی دی قول وایا بشک دین د الله صرف دانه غلار دا زه خو بیانوم د خدای رسول دا ایغه نیغه خبرې که منه او منه که نه منه مو منه سبا به دا نه وایي چې موږ نه پوهیږو او که چېرته تو سره اونر کې ولا ان تباتا قسم دې کته دې داریو کې ته د خواهش لاغي پس داغي نه چې تا تلاله پویا مالکا نبی استاد پاره د عذاب دان نه سمک دوست د سمک امدادي یا دغه نشتا تا ګور ایسو کوم دان شي بچ کوله کچل تل دیتا بدار شي دیتا معمولی غوندې وره د دې لپاره چې دی راړې و دې زوی جنگ له تلو نه خکرې بایلو دا دی راړو لغی طرف واړو اره دا پدی چند کی صفا بیان چې کم دینو کا الذین کسان اتیناهم الکتاب چې ورکړل موږ هغه د کتاب لولي هغه لرا پرشتینو دستو سره سمتب داغی په محکمات باندې عمل کوي متشابهات باندې یقین کوي او چې کوم مشکل زئی هغه عالم ته وسپاري دا غنه ته پوښتنه دا مطلب په دې کتاب یقین کوي عمل کوي او نور خلق ته دا بیان دې ته وی حق تلاوت ادانه چې په معنا نه پوریږي تش تلاوت کوي د ثواب اشتا ولیکن دا هغه حق تلاوت دی نه دا حق تلاوت نه دی هغه شیخ تلو غړای تا په خوا خو دا ارچ ته ته کتاب دعوت ورکو ویجنو ګور ته هغه ختم نه ته برابرې وی ټیک ده هغه دا حافظ ختم وکړو او ته بیا څه څه پاسه کما دې ته دې چرشوی نو خلاصه بیان کا هغه به مال خلاصې نه راځي ما خو صرف ختم وکړو یی ښا هغه شیخ پاسه د ټول قران خلاصې بیان وی دې مطلب بیان وکړو مولیان وی دا اور په ثوابه کې لګیدل او غدل ته مراد او دې دا مطلب په قران نه پويږي دا حق تلاوت هی نه دی اوس اوس به ختمه شروع شي دا حق تلاوت هی نه دی سو پوری چې د قران مطلب باندې ځان نه پوهه کړي او پاګې د عمل نه کړو بل څه نه بیان کړي دې ته حق تلاوت اولائک دا کسان یؤمنون یقین بکی بی پر قرآن سوک چین کار کی لدی قرآن نا فاولائک هم الخاسرون نو دغلی تاوانیان نو په یهود سره خطاب ختم کو یا بنی اسرائیل او وتقو هغه جمله هغه بیا معاد کړي و اذ ابتلى ابراهيم تدين او بیا نبی مضمون هغه شروع کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نو هغه عنوانات او بیا دوباره کوي بیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تنفعها شفاعت دلته کې عنوان چې کم دی دا بدل کو او مخکې ذکر شویو دا آیت نو التویل ولا تقبل منها شفاعت او دلته و فرماید ولا يقبل منها عدل فدیا د مقدمه کړه او شفاعت د ورسته کو او الته شفاعت مخ کې کړو او فدیا د ورسته کړه امام رازی د دې وجه بیانې چې په يهودو کې دوه ډلې یو ډله اجزانو داغي دا کی دواچ انبیاء علیہ السلام با منګه بچکی منګ د لوی نکونو اولاد یو منګه لوی خونه یو او منګ به د اغي په جبانه بچکیګو نو مخ کې رب په اغي اجزان باندې و دوی مدلا د مالدار وا اغي به منګ به پیسې ورکو دنیا به ورکو ځان به بچکو او که فدیه نه قبلېږي نو بیا خو به دا نیکان خو چې ته تلي نه دي دی به زمونږ شفاعت کوي نو ځکه دلته کې فدیه هغه مقدم کړه دا مطلب اوس خطاب کی مشرکین سره دا مشترکه خطاب دی په مشرکین باندې عمر رد دی او په يهود باندې عمر رد دی دا په ټول باندې رد دی د مشرکین دا عقیده وا چې موږ د ابراهیم علی السلام تابعدار یو او موږ د هغه په طریقه روان یو چې پیر دا خلق دا د هغه د طریقې نه روګردان دی دا د هغه په طریقه نه دی نو قران کریم رد کی په مشرکین مکه باندې چراشه ابراهیم علیہ السلام کم اعمال کړیو او کم عمل هغه چې کم دینو کړو پاغي باندې رد دی د قران کریم دا طریقه ده کله چې قبایح د یو قوم ذکر کی نه بیا تنویر پاغي باندې وکي چې راشه خپل مشر وګوره د خپل مشر حالت چې کم دی دا وره نو قران کریم تنویر کی پاغي چې وراشه د خپل مشر حالت دا چې کم دی نو وره نو فرمای وای زبتدا پکم مخ چې ازمیخت کو په ابراهیم علیہ السلام باندې ربه رب داغو ابراهیم کې ګڼ لغات راغلي دي مشهور دی ابراهیم دویم دی ابراهیم دریم لغت دی ابراهیم مستقبل القبلة وهو قائم زغزا کوم په هغه طریقه چې ابراهیم علیه السلام کړی دا چې مخ یې قبله ته او دې الله ته ولاړو مطلب داو چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو دارنګي عبد المطلب وای نحن آل الله فی کعبته لا یزالو ذالک عن عهد ابراهیم نحن عهد الله فی کعبته لا یزال ذالک عن عهد ابراهیم من د الله آجو نزدې خلق یو د الله کور کیو او دغه طریقه د ابراهیم علیه السلام د وخت نه را روانه ده بہرحال اللہ ابراہیم علیہ السلام بان ازمیختوں کو بکلماتن بیوسو خبرو فاتمهن نو پوره کړی هغه هغه کم کلماتو نو مفسرین وی هغه حدیثو چې هغه کې هغه لس خبر بیان شوی وی عشر من الفطره هغه لس خبرې چې د طریقې د مخکنو پیغمبرانو نه وي خلی کې وبا چول پوزه کې وبا چول او حلق العانا زیر ناف ویختدل کول دا اغلس خبره چې د هر پیغمبر طریقه وا نړم باندې دا طریقې ابراهیم علیه السلام کړیو باج وی چې دا هغه دیش احکام کم چې قران کریم کې ذکر شوی دی لس په سورې توبه کې ذکر دی لس سورہ معارج کی ذکر دی او لس او پسورت احزاب کی ذکر دی دا اغا احکامو لیکن منگوائیو کہ ابتدا خو په امور عظیمو کې راځي نه دا څه دومره ګران کارونه خو نه نه دا څنګه ابتدا وا اصل کې دې ته اجتهادي تفسیر وایي مفسرین کله کله تفسیر په خپل اجتهاد باندې کوي نه هغه دې ته کتلی چې هر هغه کار چې هغه مخ کې نه او دا هغه حکم اوشي نه پاغه عمل ګران دی ځکه مخ کې نه وسره عادت نه نو په دې وجہ دې ته ابتدا چې کم نه ویل شي ځکه دا ابتدا وا لیکن مونږ وایو حضرت شیخ وایي چې اصل دا دا چې دا هغه ابتدا ده چې کوم قران کریم کې ذکر ده او یقینا چې دا یو مشکل عمل دی اختلاف امور شاقو کې راځي او دا هغه ابتدا ده کوم چې قران کریم ذکر کړی ده اول بادشاہ سره مقابله وکړه لکه سورت بقرہ دو سو اٹاون آیت دو سو اتفن دوستم علت فرمائی علم ترا الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك جګړه کول ابراهيم عليه السلام سره په یوال د رب کې ځکه چې الله ولا بادشاہي ور کړی و قال ربي الذي يحيي ويميت او ابراهیم علیہ السلام زما رب هغه ذات دی چې جون دی کول او مړ کول کوي قال انا احیی و امید او ابراهیم علیہ السلام زوم جون دی کول او مړ کول کوم نفس دا خو زوم کول شي دا خو دونه ګرانه خبره نه ده نه داړم دې امتحانو چې بادشاہ سره مقابله وکړه دویم امتحان بادشاہ او قوم سره مقابله کول ابراهیم علیہ السلام د پلار او د قوم سره ټول سره مقابله وکړه دا خو یوازې بادشاہ سره وا لیکن ابراهیم علیہ السلام پلار سره قوم سره مقابله کړی دا لکه سورت انعام 75 آیات 15 آیم د ملائکو د ستور په نوم باندې د تاسو د اغینه غواړي انی اراک وقومک فی ضلال مبین یقینا زوینم تا او قوم ستا په کار گمراه کې پلار ته بیلاره او قوم ته وی تاسو بیلاره دا خندل میوا یره جوی نرمی کوي کنه تاسو تشدد کوي تاسو تیزی مو کوي کنه وای تیزی ابراهیم علیہ السلام کړو او کوم کو من خدا خپل پلار ته گمراه نه دی ویلی مشر ته نه دی ویلی ابراهیم علیہ السلام وای انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین لارا زمینم تا او قوم ستا پخکار گمراہی کے تم بیدارے او ستا قومم بیدارے من خو مداهنت کړي نرمیم کړي دا سختي خو دغه ته وي کوم چې ابراهيم عليه السلام کړي و دریم یواز پلار سره مقابله وکړه او د کور چې کم دین اوته په دې مسله دا د کور او شاړو لکه سورته مریم 200 وختم آیت کې وایي نو څه خبره ده که تا پلا د کور وشوي چې زه چې دا مسله بیانوي او قرآن ته وخت ورکړی دی نو کور ته مه راځه نو تا سنت ابراهیمي ژوندي کړه تا طریقه د ابراهیم علیه السلام ژوندی کړه سلورم بچے او بی بی په ځنګل کې پرې خودل د مکې په شار میدان کې پرې خودل چې فصل پکې نشتا او استاد کو باقی می پریخي دی الله ته امداد داغي وکي وداو چې الله په حکم باندې معصوم بچي اسماعیل علیہ السلام دارنګي بی بی هاجرہ هغه چې کوم نه پریخي دي داو ابتدا او امتحان پینزم بچے قربانی کو خپل بچے د قربانې نه پار پیش کو سورہ طه یوسل دلم آیت کی وئی فلما اسلم وتله للجبین صافات تے صافات 102 آیت تے یا 32 آیت اور التوئی فلما اسلم وتله للجبین کلا چدیتا دے دار شو او دے پتن دی رو غر رو ونا دے نہ ہو ایا ابراہیم منگ وتوی اے ابراہیم علیہ السلام تا خوب رشتی نے کو وقت پر بچے دو قربانے رفار پیش کرو دا دین بل لوی امتحان کم دے کی دی شی دا رنگی اور تو غرزے دل و دا اللہ پا توحید دا اللہ پا یواج بانے اور تو غرزے پا دی مسئلہ اور تو غرزے لکہ صورت انبیاء او ننګو کې په خپل مرزګارانو کتا سکون کیه نو ورته وګورلو مخکې بوم دی وی دا ولیاو بی عزت کیږي چا کی ایمان نشتا چې دنه په مخ سره تیر ورکی وی به یو پنځيري په قطر کې د سړي شهیدانو مر ثواب دی دا د ملک د مليان فتوا نو موږ به ته په خپل راشه کم ته بلته ولې وای ته په خپل راه چې ستا ایمان معلوم شي دا د سړي شهیدانو ثواب تا په ځان نه رسو اور ایک بل دے ورکے ټول مر دے بل ورکی ثواب نمنګ به ته مخامخ شکن چې پته لو لګي چې د سړي شهیدانو ثواب والے جنت ته نیغ دی هاره چې نیغ دی جنت ته لیګو کنه دا خبره وی ښا د ابراهیم علیه السلام متعلق وی او ابراهيم عليه السلام رتلن کې مخبل ربتا زه هجرت کوم هغه زیتا چې کم زیتا ما ته الله حکم کړی ودا مقامات سبعو دا امتحان سریا غره تفسیر هغه چې قران کې ښه نه چې کله دا امتحان پورا کو نوس نتیجه سو وتا قالو وی الله انی جالکا بشک بگردوم تا للناس د پاره د خلقو اماما مشر محدثین وی د صبر و یقین تنال الامامه فی الدین و په صبر او په کامل یقین ته بل دین مشری حاصله کی مشری به انا حاصله چې صبر کې تکلیفونه باندې او یقین کامل د الله په یوالي پیدا کی نو د آیت نه معلومه شوه چې فاسق خلیفہ او امام نشي کېدی فاسق نه خلیفہ کیږي نه حاکم کیږي شي او نه امام کیږي شي ها خو کچریي فاسق مسلط شي نه امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل اغي داوي چې مقابله مکو تختمار او معذور کوما امام ابو حنیفه وای چې ما معذور کوا تخته ماړو ولی چې تل خیر نه شر جوړ نشي چې ته داغه نه بنا کار را نشي په دې وجہ انقلاب باندې چلے انقلابات باندې کوي بس دا الله نو سوال کوا ہاں کاغے اور نیک کار کی جہاد کی نمل کر کی گئے لیکن انقلاب مکوا نہ حکومت مورانو دا نشته د بے نظیر حکومت دو ځله وراسم څه چل شي بیا غرانه ده یا که بیا وګونه بیا والی بیا باندې راځي د انقلاب څه مطلب چې د ذات خلاف چې کوم دې تحریک چلے نه تحریک د نظام د بدلول لپاره چلو لکه د اشاعت توحید تحریک هغه د نظام د بدلولو لپاره چې په دې ملک موږ نظام بدل غواړو د ذات خلاف مکوا بلکې د نظام خلاف چې کوم نه وکړه لکه دا نظام بدل شي دا په خپل سره بدل شي دا مطلب الله فرمای نه رسیږي زما وعده ظالمانو ته جساس لکی احکام القرآن کې د آیت نه معلومه شوه چې فاسق حاکم نشي جوړېدی امام نشي جوړې دي خلیفہ نشي جوړې دي ځکه د الله وعده نه رسیږي او آیت دلیل دی په عصمت د انبیاء علیهم السلام ځکه ظالم فاسق ته وي او عصمت پیغمبري الله ظالم ته نه ورکي نه چې نه چانه ګناه کیږي نبوت هغه ته ورکي دی نشي لہذا دا دلیل دی په دې چې انبیاء علیهم السلام دا معصوم دي اوس بیان کوي د مسائل ثلاثه اول دا چې بیت الله مرکز د توحید دی نو تاسو په کول شرک کوئ بیت الله خو جوړ شوی د توحید د پاره دی نو تاسو پکې ولې شرک کوئ مخکې د ابراهیم علیه السلام ابتلا ذکر کړه نزدې کې وایي چې وای ابراهیم علیه السلام کور جوړ کړو د پاره توحید او تاسو په کې شرک وای نه تاسو ځان ته په کوم خلو د ابراهیم علیه السلام تابعدار وای و اذ جعلنا البيت فكم وكي توغر من بيت الله مسابتا للناس غیر جمع کې دو د خلقو مسابتا چې داغې نه خلق زیو راځي واپس کېږي وته بیا کې راځي مطلب دا ډیر خلق لرشي او هر یو سړی چې واپس کیږي ناغه مور نه ای هغه وی خلای ما بیا ولېږي خدای دې ته ما بیا ولېږي دې ته وی مسابقتن اور جامې ته هم سوب وی ځکه دا بدن باندې احاطه کړی بیت الله په خلق احاطه کړی دا چې څوک چې راشي ناغه وی خدای مونږ بیا بوزي او دعاګانې کې خدای ته هم بوزي ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اوګر روا دونو د خلقو چې میدان کې دي تا روزي ورک دي تا د میونا د دې لپاره چې دې شکر باسي هغه دعا د ابراهيم عليه السلام الله قبول کړه مسابقا لله و زید جمع د خلقو اوګر دا مطلب هغه دعا قبول کړه و امنا او زید امان که دشمن وتلل الته قصاص ته نشي غسته هو دا غزنه به په زور باندې رو باسي لیکن اغزه کې ته قصاص نشي غسته دا مطلب لکه آل عمران کی راضی سلورم سفارہ التوئی ومن دخله کان آمنا سوک چه داخل شده تو اللہ تا نشده پا امان د سفاره دوه مرو کولا اتم آیت ستم نه دا رنګي سورۃ مائده کې راځي و مسفارا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اتم دی ګرځول دا الله خان کعبه چې کور د عزت ته مضبوطیا د پاره د خلقو امن د خلقو د پاره دا مطلب دا د خلقو د پاره امن دی و امنا غیر امن واتخذوا انسا من مقام ابراهيم غیر ابراهيم عليه السلام مصلى غیر موز هغه ګټه چې ابراهيم عليه السلام بولاړو آبادی به کولا سونه چې به دیوال اوچته دو دونه باغت اوچته دا ننم د ابراهیم علیه السلام د خپل نقشې باغت کېشتا او حات عمر رضی الله عنه هغه وی موږ چې کله امه القضاء تلیو نو چې موږ د بیت الله طواف کو نو نبی علیہ السلام ماته وی دا مقام ابراهیم دی هغه ګټه ریماوی افلا نتخذه مصلا آیا موږ دا زید مانځنه جوړو نو الله آیتونه راولېږل واتخذو من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا حکم کړو مونږه ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ته اب طاهرا دا چې پاک ساته بیتیا کور لطائفین د پارا طواف کوونکو زما کور پاک ساته د شرک نه او د ګندګۍ نه ان طاهر بیتیا ابن کثیر معنا کوي دا چې کله ابراهيم عليه السلام بیبي پرې خو دا بچې پرې خو دو را روان شو او چې را روان شو نو دا دعا چې کوم دې ځان سره کوي چې الله په دې ځای خار جوړ کې او هغه خار چې کوم دې امن واره جوړ کې سورت ابراهيم کې راځي ها زل بلدا دو دې شمایت کې وایي رب اجعل هذا البلد آمنا الف لام راوړي او دلته وی هاذا بلدن ولی دلته کې دا ځای نه جوړ شوی لا بیت الله نه جوړ شوی نه هاذا اشاره مکان ته ده دا ځای د امن ځای وګرځي او سورت ابراهیم کې چې دعا کوي نو الته کې ځای جوړ شوی دی نزدک وی هاذا البلد دا خاص ځای چې کوم دی دا کړي دا د امن ځای وګرځي ورزق اهله روزي ورکی اوسیدونکو دا غیتا هر قسم میوه هغه چاته چې یقین کړي په الله او په ورځ د قیامت دا ودی وای مخکې مطلق زویت یاد کړو الله او ملامت کا ورکړه لا ینال عهد الظالمین نو دې دې کې هغه خبره یاد و نزه کوي من امن منهم بالله چا چې یقین کړل په دې کې په یو الله په ورځ د قیامت قالو الله ومن کفرا اصل کې دې ارزق من امنا ومن کفرا روزی به ور کوم چاله چې ایمان راوړي یا کافر نه دنیا کو هرزه دا به ټول ور کوم ومن کفرا سوک چې انکار کی فمتعو فیدا به ور کوم هغه تا قلیلا لغون دې ثم استره بیا براکاګم هغه الی عذاب النار عذاب دورتا و بیس المصیر ناکار زید وسیدو دے اوس ابراهیم علیہ السلام کعبه جوړونا نو څنګه جوړونا دا غي تفصیل کی و اذ يرفعو پکم کی چپورتا کول ابراهیم علیہ السلام بنیادنا د بیت الله او اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام به آبادی کولا او اسماعیل علیہ السلام به ګټور کولا دې طریقې سره آبادی کې کم نه کېدله او لومبنه دا کور ادم علیہ السلام جوړ کړو د دین سلویخ کال وروسته بیا بیت المقدس جوړ شو بیا طوفان نوح کې دوار شهیدان شو نبی ابراهیم علیہ السلام بیت الله جوړ کو سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوړ کو بیا بیت الله قریش بیا آبادی کولا ځکه چې بیت الله آبادی چې کم دی نظر شوی و نه چې کله قریشو د خانقاهي آبادی کولا چاندې وکړه او هغه سمندر کې یو جاس چې کم دی غرق شوی و نو داغي هغه تختی لرګي هغه واغستل ګچې راوړي ا د بیت الله خیال داو چې دا غرزو ابیا آبادو خو مضبوط لیکن چاړه نشو کوله بیت الله چان ورول نشو ولی مفسرین لیکي د خانقابه د پاسه به یو مار چې کم دی ګرځیدو او څوک چې با خانقابه ته نږدې کېدل ا د غرزو لا هغه مار مولا ټک ورته قریش حیرانو یو پیر ټول را جمع شوی چې رسو وی دغه مار راغی چې خان قادر پاسو خو ته نو یو مارغه راغی هغه مار په خلی کو چت کو ویو قریش وته قتل اغي دا وی چې سکه زمنګ دا قدم چې کم دی دا خو نه کړی دا قدم چې کوم موږ اخلو نه دا خده خو بیا ری لاس نه ورته چې څوک او دغه بیت الله په دې کې د خانقاهي خزانه وا فن چې کم دینو پروتو دا غینه یوې خزې غدا چې کم دینو کړی وا او قریشو کتل چې کله معلومه کړه نو د هغه خزې لاس چې کم دی پریتو رمبی قریش داس پری کړو او زبیر ابن عبد المطلب هغه ویلو چې خانه کعبه خو آبادوي خو ګره پدې کې به حرام مال نه لګوي اسه نه ګورې چې کله زناکار مال یا نور حرام مال د سود مال دا پکې ګورونه لګوي خو قریش دا ټول شرطونه منظور کړو خو خانه کعبه چاته نشو نړولې یری دلته ولید ابن مغیره لړل وی ولید ابن مغیره چې لستی بیا مقابله کوله اگر هغه اخانه کادی ته هو ته او یا الله موږ مرس واکه دا خو موږ ستاد یې نه کو دا بابي ستاد رضا نه پاره کو اچلته ورکړه نه چته رو ورلو بیت الله ون وړو او هغه ته وی شاده اوس کار کوي آبادی شروع شوا چې د حجر اسود ځای راغی نو قریش کې قبیلی وی هغه لس قبیلی وی هغه وچت شو یوی دا کان به زما قبیله دی بلوي مونږ به ګو بلوي مونږ پدې کې نو بس جګړه ته ورغی او هر قبیلی د وینې یو چاته راوړه چې هغه د وینو ډکوا چې پدې چاته لاس کیده د دې مطلب دی بیعت علی الموت په مرګ باندې بیعت چې کم دین وکړي چې زمون قبیله بنا غټ تکبیر است کیږي بنا دا حالتو او خیال خلق پکیوي چې جنگ ولیکو په سال چې دې زه ته رومبه کم سره راغې بس د کومې قبیلې چې یي هغه بنا غټ تکبیر پدې فیصله وشوه چې کله سار کېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راي خان کا دیتا او چې خلقو قتل د ټول وی و امین راغ جاء الامین ځکه نبی علیہ السلام ته به الصادق الامین وی چې لا مسلې نو بیان کړی ناغوی صادر کې چې کم دین ته خود آګتا او هر قبیله دې پلو انسی او چت کې وچت کې کو حج الاصل پخپل کې خود آبادی کې دنه چې کله آبادی نیمه تور سیدا نو هغه بیا چاندا ختم شو انور ولا نو آبادی په نیمګړي طریقه باندې پاتې شو او رست بیا نبی علیہ السلام ام المؤمنین ته فرمایلیو فاطمه عائشہ رضی اللہ عنہا تا چې کچرستا قوم نه اسلام والا نه دی به وی چیرې اوس دا د خدای کور وانه نو ما په دا وران کړی و ما بل ابراهیم علیہ السلام په تر جوړ کړی و ورست بیا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چاغو انقلاب راوستو او حجاز او دغه علاقې جلې کړې د بنو امیه د حکومت نه د امام حسین د شهادت نه پس عبد الله بن زبیر انقلاب کو او د یزید د حکومت نه دغه جلې کړې دغه علاقې ناغو بیت الله وران کو څنګه چې نبی علیہ السلام ویلو د ابراهیم علیہ السلام په هغه تر وی جوړ کو ورست بیا د عبد الملک په دور کې کله چې حجاج گورنر شو په دغه علاقہ ناغو بیا بیت الله وران کو په هغه تر چې کم قریش آباد کړو هغه جوړ کو ذکر عبد الله بن زبیر د لاس آبادی دیم نه وخته بیا هارون رشید تپوسو کړ امام مالک نه چې زه دا ورانو مو د عبد الله بن زبیر په تر جوړوم هغه ته وی دا الله کول پور ټوکې مکوي سبال مبل راشي نه به وران کې دا په دغه بل تر باندې کی نو بل دې دا ورانې د دې څه مطلب دی خدای چې سجین هغه د بیت الله پاغه طریقه باندې آباد دی نو قران کریم دې ځای کې ها ها دا حجر اسود دا جنت نه راغلی او حدیث کې راځي اول کې دا تک سپینو حجر ابیضو لیکن د انسانانو ګناونو چې کم دی دا تک تور کو دې چې څوک په لاس کې دي داغي ګناونه چې کم دی راکاږي نه د خلقو ګناونه چې کم دی دا تک تور کو او دا حجر اسود چې په تختول شوی دی یو تیرا دې قرانه تو چې کم دې تختولو چاغي بیت الله باندې حمله کړې وا او هغه مات کړو بیا چې دا چې کله مسلمانانو غلبه وکړه ناغي تیرولو چاکه یې ول رسول چې کوم نه ورکړي اور حجر اسود چې کوم دی نه دا غټه ده چې انسان ګناونه راکاږي لکه مقناطیس وندي و اذ يرفعو پکم وقت پورتکول ابراهيم عليه السلام بنیادنا د بیت الله او اسماعیل علیہ السلام ا دې دوار بوي ربنا اے رب زمونږه تقبل قبول کړه کار زمونږه انک بشکتو انت السمیع العلیم تاوری دن کے دار سو پوئے پار سو ربنا اے رب زمونږه وجعلنا اوګر رے مونږه تابعدار ستا مطلب دا مونږ په دې تابعدارې مضبوط پاتې کې کله کله امر د فاد ابقاد فعل راځي نه دا چې کوم ځان ته جماعت المسلمین وای اکثر به ګیری خړي او نور عمل وګوره چا دا څنګه نه دا دي تابعدار دي لکه ځان ته مسلمین چې کوم نه وای مطلب دا امت مسلمه هغه امت چې هغه غار یقین الله حکم دا لکه عباده ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى مخافة الله لومة لائم من بيعت کرد نبی علیہ السلام سرا پا اوریدلو پا منلو باندے چی دا امیر حکم با منو او پاغی با عمل کرو او که زن خوخی که خوخنی که خوشحالی او که سختی او بل دا بیعت من کرده و اللہ نخاف فی اللہ لومت لائم چه من بر اللہ فی دین کے بچا دا مدامتیانا نیری خلق موی و تعالی زان مولا جوړ کړل وی دا سکه سړیا یو کال خدا دوره مکو کنه اور نه نه مونږ بیا حد کړل چې مونږ باندې چا د ملامت چا پروا نه کوي مونږ باندې چا د ملامت چا نه یو تاسو موی مړ تعالی زان مولا جوړ کړل کله به وی د امتحان د پاره د کارو نکو او خو په قران باندې بس پړ مخې پروت نه نه ته باندې کار ملامت کار نه یریږي دا بیعت مون کړی او کنه بابا شر ترې راځي پاتې ها پر کیو په ناو ساته نه نه امه مسلمه تعالی دا مطلب وارنا او خیمنتا مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه ابصرنا متعبداتنا فی الحج مدارک مانا کی اللہ طریقے دے عبادت منتوخ ہے یہ یعنی عبادات کی قیاس میں چلی گا قیاس کی چلی گی معاملات کی چلی گی عبادات کی قیاس نہ چلی گی آپ عقل نہ ماری گی لیکن وہی پہ عبادات کے اتباع شرطا ابتدا نشتا ان کا وتب علینا مہربانی کی منگ باندھے انکا بشکتو انت التواب الرحیم تو توبہ قبل ان کے او مہربانے ربنا ودا